اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د زکات ځنې مهم او ضروري مسائل اول د تجارتي او دوراني فانګو د زکات حساب څنګه حسابیږي جواب د تجارتي او دوراني فانګې د زکات د ادا کولو لپاره د د کال آخري مبلغ معتبر دی یعنی د چا چې پانګه نصاب ته رسېدلې وي او د کال په منځ کې څه نوره ګټه وکړي یا نورې پیسې ورسره یو ځای کړي، د کال په آخر کې به د ټولې پانګې زکات ورکوي او د دې انتظار به نه کوي چې په پلانکي مقدار مبلغ باندې کال پوره شوی او یا نه دی. یعنې کله چې کال آخر شي نو دی به خپل اجناس په روزې نرخ باندې حساب کا، او خپله ګټه به ورسره یو ځای کو او هغه قرضونه چې د هغې امید د ادا کېدلو وي د دې ټولې پانګې به دی زکات ادا کوي شرح البدایه جلد یو صفحه پنځه اویا کتاب زکات فتایای دارالعلوم دیوبند دوهمه مسله د پور یا قرض زکات څنګه ادا کیږي په حنفي فقه کې قرضونه چې دي څلور صورتونه لري، اول هغه چې چا د بل کس سره څه پور یا قرض کړی وي یا سوداګر د پیسو په بدل کې مال په مشتري خرڅ کړی وي او قرض د هغې په ذمه پاتې وي نو که دا رقم په یو ځل وصول شي نو د ټولو به زکات ورکوي. او که د څو کالو نفس وصول شي نو بیا به د ټولو کلونو زکات ورکوي او که لږ لږ وصول شي د همدې وصول شویو په اندازه به زکات ورکوي او که دومره کم وي چې د زکات د نصاب له پنځمې برخې څخه کم وي نو بیا په دې کې زکات نشته او دې دین ته په فقهي اصطلاح کې دین القوي وایي او دوهم صورت دا دی چې څه مال یې خرڅ کړی وي خو دغه مال تجارتي مال نه وي، په دې مال هم هغه وخت زکات واجب دی چې کله وصول شي او د نصاب اندازې ته ورسېږي او که لږ لږ وصول شي په هغې کې زکات نشته دی چې دې ته په فقهي اصطلاح کې دین الوسط ویایي درېیم د مهر قرضه ده چې د ښځې په خاوند پاتې وي یا د میراث، وصیت، خلع او دیت مال، په دغو مالونو کې هغه وخت زکات واجبیږي چې کله قبض شي او پوره یو کال ورباندې تیر شي او دې ته دین ضعیف یی او څلورم صورت بیا داسې دی چې په داسې یو کس یې پور وي چې تر لاسه کول یې ګران وي او د وصول کولو څه امید نه وي نو په دې کې زکات نشته البته که ناڅاپه وصول شي نو بیا به د پوره مو د زکات ادا کوي لكن دكتور رشيد بن عثمان في فكاية أكاديمية الإسلامية ليكي وصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان على ملء قادر فإنه يزكيه كل عام وإذا كان على جاهد أو على مفلس فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يزكيه لعام واحد یی صحیح د اهل علم د اقوالو څخه صحیح قول دا دی که چیرته زکات قرض په داسې وچه وي چې هغه قادر وي او د ادا کولو او راختلو امید یې وي نو هر کال به د هغې زکات ورکوي مګر که دا په کوم مفلس او ناتوان او یا داسې چا وي چه قبض کول یی ناممکن وی نو په هغی باندی زکات نشته مګر که کله قبض شو فقط د یوه کال زکات په ورکوی دریمه مسله د زکات لیږل له یوه هیواد څخه بل هیواد ته دا څه حکم لري جواب له یوه هیواد یا ښار څخه بل هیواد او ښار ته د زکات او یا صدقه فطر انتقال او لیږل د لاندې شرایطو په صورت کې جایز دی اول چې هلته زکات او صدقه فطر ته احتیاجات زیات وي دوهم چې هلته کوم محتاج اقربا او خپلوان یې موجود وي او دریم د دارالکفر څخه دارالاسلام ته وي یعنې زکات غیر مسلم ته ورکول جواز نه دي دی یو کس په داسې یوه ځای کې اوسي چې هلته مسلمین نه وي او یا د زکات مستحقین نه وي نو دی کولی شي چې بل هېواد ته زکات وليږي مثلا د خارج څخه افغانستان ته دلته يا اقربا دي او يا مستحقين دي نو په دې خاطر يې دی زکات انتقالولای شي دا مسله فقه اسلامي و ادلته البداعي په جلد دوه صفحه لس او در المختار په جلد دوه صفحه اووه څلوېښت کې ذکر کړي د کور د اخیستلو د فاره جمع شوې پیسو باندې زکات شته او که نه؟ جواب، کومې پیسې چې د کور د اخیستو په نیت ساتل شوې وي او کال ورباندې تیر شوی وي په دغو پیسو باندې زکات فرض دی ځکه په دغو پیسو کال تیر شوی او هغه په حوایج اصلیه و کې نه دي مصرف شوې نو په دې کې زکات واجب دی مګر کله چې مصرف شي د استوګنې د فاره کور ورباندې واخیستل شي بیا زکات ساقطي دا مسئله در المختار په جلد دوه صفحه یوولس کې ذکر کړي زکات د اولاد د واده مانع ګرځي او که نه؟ جواب، د اهل عیال نفقه د پلار په ذمه ده نو یوازې د دوی نفقه په اصلي حوایجو کې شاملي او د نکاح مصارف په اصلي حوایجو کې نه شاملي یعنې د اولاد نکاح نه د زکات او نه هم د حج مانع ګرځي دا مساله کفایت المفتی په جلد څلور صفحه دوه سوه او اته پنځوس او هدایه جلد دوه صفحه څلور سوه او څلور څلوېښت کې ذکر کړې. بله مساله دا که چېرته د زکات مال هلاک شي. جواب، که چېرې د زکات مال د زکات وجوب وروسته هلاک او له منځه لاړ شي، زکات ساقطېږي، زکات ورباندې نشته. دا مسله فقه الاسلامی و ادلته لدکتر وهبة الزحیلی، فتح القدیر، جلد اول، صفحه پنځه سوه او څوارلس، درالمختار، جلد دوه، صفحه اته ویشت، کې ذکر کړې. د شخصي استفادې دپاره موټر کې زکات شته او که نه؟ جواب، هغه موټر چې د کور دپاره اخیستل شوی وي په هغې باندې زکات نشته او که د تجارت دپاره وي په هغې باندې زکات شته. دا بیا د سامان آلاتو په جمع کې رځي. ابوداود روایت کوي چې جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمائی، ان رسول الله صلی الله علیه آله وسلم، کان یأمرنا ان نخرج صدقة من الذین نعد للبیع، ځکه چې جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم به صحابوو ته امر کولو چې هغه څه چې دوی د د بیع او تجارت دپاره اخیستل اخیستلي وو اخیستل به یې نو د هغې نه به یې زکات ایستل او هغه شیان چې د بیع او تجارت دپاره نه وي هغه د سامان حیثیت لري او په هغې کې بیا زکات نشته دی. په درملتون او لابراتوار کې زکات شته او که نه؟ جواب، د درملتون پانګه بلل کېږي، ځکه چې درمل د تجارت او بیې لپاره وي او که چېرته نصاب ته ورسي نو زکات ورباندې فرض دی او لابراتوار په سامان باندې زکات نشته ولې عایدات بې د اصلي پانګې سره یو ځای کېږي که چېرته زکات ته نصاب ته ورسي زکات ورباندې فرض دی. په اخیستل شوې ځمکه کې زکات شته او که نه؟ که دا ځمکه د تجارت په نیت اخیستل شوې وي نو په دې پانګه کې زکات واجبي او که د کرایې دپاره وي په هغې کې زکات نشته نو هغه کرایه به یې د خپلې پانګې سره یو ځای کي او د هغې زکات به ایستل کي همدارنګه هغه کوم مارکیټونه چې هغې د د کرایې د پاره وي د اجارې د پاره جوړ شوی وي نو د هغې په اجاره او په آمد کې زکات شته په اصلي پانګه کې زکات نشته او که چیرته د بیع او تجارت د پاره اخیستل شوی په هغې کې بیا زکات شته دی په عامه مصارفو کې زکات مصرف لکه د لارې، جومات او پول جوړولو لپاره زکات ورکول جایز دي او که نه؟ جواب، د جمهورو فقهاوو په نزد زکات د مسلمانانو په عامو خیریه کارونو کې لکه جومات، کلینیک، لاره جوړول، پول جوړول او نورو کې په دې کې د زکات ورکول نشته ځکه چې الله سبحانه وتعالی د زکات لپاره اته ډلې موږ ته مشخصې کړي، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها، یعنې زکات به اتو ډولو ته ورکول کېږي چې هغه د توبې سورت توبه کې واضح معلوم دي، مساکین دي، فقراء دي او د زکات ټولوونکې ډلې ده، مؤلفة القلوب ډله ده او بندیان دي او پوروړي دي او فی سبیل الله مجاهدین دي او په لاره کې احتیاج شوی مسافر. د دې نه وغیره په نورو کې عامه کارونو کې لکه د لارې جوړول، د پله جوړول او یا د جومات جوړول او یا د کلینیک جوړول په دې کې د زکات ورکول جواز نه لري، نه صحیح کېږي، بلکې د دې دپاره به د زکات څخه علاوه نور صدقات ورکول کېږي. خپل مزدور ته زکات ورکول جایز دي او که نه؟ جواب، که فقیر ته که فقیر وي او د زکات مستحق وي د مزد او مزدورۍ څخه علاوه د زکات ورکول جایز دي مګر په مزدورۍ کې د زکات ورکول او د زکات مجرا کول جواز نه لري. او په دې سره زکات نه ادا کي. د زکات ورکولو په وخت کي د زکات يادول ضرور دي او که نه؟ جواب، دا مهمه نه ده چي د زکات د ادا کولو په وخت کي د زکات مستحق کس ته وويل شي چي دا د زکات روپۍ واخله بلکي هغه د صدقې، کمک، شيرينۍ او که کوم بل عنوان هم ورکولای شي خو داسي چي هغه يې مالک وګرځول شي او پوه شي چي دا د خيرات روپۍ دي نه د قرض حسنه وغیره او په پوره ډاډ سره یې مصرف کړي نه تي د زکات وي او بل دا چې دغه کس د زکات مستحق وي. خپل زوی او لور ته چې جلا اوسي زکات ورکول جایز دي او که نه؟ جواب، په اقاربو کې فرق دی، خپل مور او پلار، نیکه او نیا، د پلار مور، د مور مور او دې نه پورته غوره نیکه او غوره نیا دې ته د زکات ورکول جایز نه دي ځکه چې د دې نفقه په سړي باندې فرض ده نو په یوه شي باندې دوه شیان نه شي خلاصیدلای په یوه فرض باندې دوه فرضه نه شي خلاصیدلای د چا چې په چا باندې نفقه فرض وي هغې ته د زکات ورکول جواز نه لري ځکه په ده یې نفقه فرض ده. همدارنګه خپل زوی، لور، لمسی، لميسي او خپلې ښځې ته د زکات ورکول جواز نه لري، ولې؟ ځکه نفقه يې ورباندې فرض ده او د دې نه علاوه نور اقارب چې مجبور او بې وسه وي، خپله خور دې وي، ځان ته يې کور وي، خو مجبور وي، مستحق وي، خپل ورور دې وي، جلا وي، د تا نه جلا وي، يو هغه ورور يا هغه خور ده چې هغه معيوب وي، بې وسه وي او د تا په کور کې اوسي او نفقه يې په تا باندې فرض وي، خاوند نه لري، کونډه شوي خور وي يا د ورور داسې وي چې هغه معيوب وي، د تا په کور کې پروت وي يا د ماما معيوب شوی وي او او يا يې ورثه د لاسه ورکړې وي او نفقه يې په تا باندې وي، بيا هم دې ته د زکات ورکول جواز نه لري مګر هغه خپلوان چې دوی د تا نه جلا وي او نو لکه ورور، خور، خسر، ماما، د تره ځای، کاکا او د د نور خپل خپلوان نو هغې ته بیا د صدقې او د زکات ورکول ډېر غوره کار دی ځکه په دې کې دوه اجرونه دي یو د زکات او بل د صله رحمۍ او د خپلوۍ پالل. د محتاجو خپلوانو ماشومانو ته د زکات او فطر ورکول دا جواز لري او کنه جواب که چیرته ماشوم د پوه او عقل سن ته رسیدلی وي هغه ته د صدقې او زکات ورکول جایز دي او که د فهم او عقل سن ته نه وي رسیدلی هغه ته د زکات او صدقې ورکول بیا جواز نه لري بلکې د هغه په ځای به د هغه ولی او سرپرست ته زکات ورکوي دا مسئله درن مختار په جلد دوه صفحه او شپږ اویا کې ذکر کړې ده. د امامت په اجرت کې د فدیې او زکات او عشر ورکول جایز دي او که نه؟ جواب، زکات په اجرت کې ورکول جایز نه دي که څه هم د امامت اجرت وي. ځکه قرآن کریم د زکات او صدقاتو د مصرف ځایونه تعیین کړي دي. که امام فقیر او د زکات مستحق وي هغې ته د فقیر او مستحق، په نیت زکات یا سرسایه د امامت د اجرت پرته ورکول جایز دي. په اکثرو مناطقو کې امامانو ته د اجرت په بدل کې عشر ورکوي یا د تراویحو د امامت په بدل کې فدیه ورکوي، په دغه شان نه زکات ادا کیږي او نه هم امام ته دغه مال حلال دی، بلکې هغې ته د دغه مال اخیستل حرام دي. دا مسئله فقه حنفی ابوالمختار په صفحه درې سوه او شپږ شپېته او مجالس حکیم الامت اشرف علی تهانوی په زکات کې د هیلیو جوړولو تر عنوان لاندې یو مضمون لیکلی دی او په هغې کې ډېره زیاته شرح په دې باندې کړې او همدارنګه فتایای دارالعلوم دیوبند په جلد اول او صفحه درې سوه او نهه ویشت کې په دې یو مضمون لیکلی دی یعنی د امامت په اجرت کې د زکات ورکول نه صحیح کیږي لیکن د امامت د اجرت نه علاوه هغې ته د زکات او صدقې ورکول کار د خیر دی د زکات ماهوار یا لګ لګ ورکول جایز دي او کنه جواب هو د زکات مستحق ته ماهوار یا لږ لږ زکات ورکول هم جایز دي. کفایة المفتي لیکي، که زکات یو ځای ادا نه شي نو ماهوار یې ادا کول هم جایز دي او لجنة الدائمة په دې باندې یو سوال ورڅخه شوی د علماء لجنة الدائمة، هل یجوز لي اخراج زکات المال مقدمة طول السنة في شکل رواتب للأسرة الفقیرة في کل شهر؟ وي زه کولای شم چې د خپل زکات مال پیشکی ورکول یې هم یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې ده هم صحیح کیږي او په دې کې څه باک نشته ده قرض یا پور په زکات کې مجرا کول جایز دي او که نه جواب د زکات په عوض کې د قرض معاف کولو سره زکات نه صحیح کیږي په دې سره زکات نه صحیح کی وعلم ان اعضاء الدين عن الدين والعين عن العين والدين يجوز واعضاء دين العين عين وعن دين سيقبض لا يجوز وحلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه نو د قرض په مجرا کولو کې زکات نه صحیح کي شرح التنویر لیکلي دي چې د هغه فروړي نه دې د هیلې په قسم پیسې واخستل شي د هغې نه دې قبض شي او بیرته دې ددغلته پیسې واخستل شي تر څو په دې کې قبض راشي. شیخ عثیمین رحمه الله چې د حرمین شریفینو د علماو څخه دی د قرض د مجرا کول په زکات کې د ناجایزوالي دپاره لاندې دلایل په ګوته کړي دي اول وي په زکات کې اخذ یعنی اخیستل وي لکه الله سبحانه وتعالی چې وایي چې د دوی د مالونو څخه صدقه واخله خذ من اموالکم نو د زکا، زکات، په قرض کې په مجرا کولو سره دغه خوذ او اخیستل نه رڅي او دوهمه وجه یې دا ده چې د زکات په وجه مال فاک ګرځي یعنې د پاک څخه خبیث او ناپاک شی ایستل کیې یعنې د زکات څخه ایستل شوې برخه د مال ناپاکي وي نو کله چې قرض په زکات کې مجرا شي د ناپاک څخه به ناپاک ویستل شي چې په داسې کول داسې کول ناجائز دي بلکې د پاک څخه به ناپاک ایستل کیږي. دا وو د زکات په باره کې یو څو مهم مسائل وبالله توفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحبه اجمعین.